پروپرائیٹر انور شیر توحید موبایل نمبر 03015710124 مبرد مثبت ته وي یعنی هغه سره چې هغه حق ثابت وي هغه معنا په کامل مبرد درم جل صفحه 209 کې کوي المواد الاناس المواد دارنګه د مبرد ګڼ کتابونه دي یو کتاب دغه الرد علی سیبوی که یو کلی کو او قریب قریب زمانه وا لیکن یو بل نو لیدل دا غي باره کې مشهور شعر دی وابداننا فی بلدتن والتقاونا زمون جسمونه دعا پیو کړی کړي مبرد د تبریر نه مثبت ته حق او تبریر غصور ته وایي کو چونکه هغه د کوفی نه خلاف بسی نه هوا او سالب د کسای شاګرد او هغه کوفی نه هوا یو د بسی نه هوی امام او بل کوفی نه هوی امام دې دشمنانو هغه د مبارز نه مبارک کړ چې روشن نه پیر تاریخ کړ نو هغه معنا کړل المواد ان یدون من دونی نرا مدد کئی دا مشکان سوا دا اللہ نا مگر مرو انرا مدد کئی مگر شیطان سرکش آ شیطان سرکش چی پلانت کرے اللہ اویلی شیطان ابنیون سر بردیانو نابرخ مقرر بندیانو کی وزو خپل تابدار نیسم چاله دیره بوده جوړ کړو په خوا کې زرالم دی کې بسر کونډیو ادې شاته و بوځای و دې وخت سره به ویختو قضا قضا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام منع کړو د قضا قضا نه د سړونه د بوځای نه د سرکونی نه حدیث کې قضا قضا کې راځي یعنی شیطان په دې ملک کې تش عقیده ورنه ورانه کړي جن ولمران کړو غم او خالی ولران کړو او شیطان پر عمل کې شکر مولران کړو د بنده شکر ورته نو پر خوري هر ځای کې په قبر باندې چونه لګېدلې و هر قبر پوښو او ځان د حدیث کې راځي چې کوم قبر پوښي نو باغ رحمت ته خدای بنسي کنوز الحقائق یو سل تیش مجالس الابرار درې سو سلویش کبیری پنځه سو سلوش پیته مسند د ابو عوانه درې سو یو کم سل په دې ټولو کې د قبر د پاسه گنبد جوړ چونه حرام دي دا پر عمل کې قبرونه وران کړی شکرونه وران کړی قضا سزا ولې یو دا سره پیدا دا دا پیدا د کفن ټوټه امام صاحب پزمکه او دجلی په کار نو تان لرا نه به ټوټه ټوټه کړ نو امام صاحب ته به پوکي واچو د کفن ټوټه نو امام صاحب کفن را پټ کړ بعض په غلافو زنان کفن ساده واچي بعض سوچي یعنی مړ ولا خراب کړو واجی ولا خراب کړو د خود او د سرو شرکت شکل روان کړو دا دې کې جنبک ته دا دې کې جنبک ته شکل روان کړو دا رنګه حاجی ور تبا کړو کوئی دن مکیدا نو هغه زمانه کې لټونه نو روپای به روپای کې کوټه مې نو غړګې به کې خود نه سکتا امام صاحب بکتا په پیرای کې ناس پکټ کی مشران بکې ناس سره او په دا و سودا کې دا د حرې د آزاد جنې سودا وا دې ته بتال وی تال تال واچوي بیا با دوستی نه پایدار کی سوچ دی یو بل فغوالم نی کتلې ځکه حدیث کې راځي نظر وا تعالی حتا یذوق وسیلته واسیلتک حضرت ویلی و خزه تا چې دیم خاون ستا خوځواله او تر خوځواله وسکه نو دی به وي زمونږ مثال دا غیره دیو بل خوځواله سکل غواړي نو په جیمی کې به شربت ته ګوړې کړو دا تور ګوړه جیمی کې هغه به راړ دا کور خاون د جینې طرف را نو دا لږ طرف را ایمان سے باغله خلق باغله ګټو کا نو جیوی کې به امام صاحب د ګوړې شربت وسکو نو مشرانو به وسکو نو هغه قاسم پوهه پیدا نو دوی پوهه پیدا دا ور تاسو په لوري جوړ شو او خو چې یو بل لور کوي تری مور کوي وخه او چرګ مور کوي وخه بچړې بچي اداوی دا او زما غفور کې دې چیرې بسمت دا خلق هم تلادي مثلا دلیل شته او که دا ونه هغه ټول زخمی دي پشات استی خو حضرت سوي چې اول دا مسله بیان کړي د توحید د خدای احسان دی هغه سړی لري شي هغه بودای لري شي هغه سرکونډي روان شو هغه روپای شمیرل لري شو او قرآن بدر سرو اوس نه کې ما ورته مې اوس ذکر نه کوم چې د پنځو کار وشو دې تنکوي کې او سړی ډېر زور اور نو چا ورته وي چې پنځو ولې غلې ناشته ویرا پلانې پیدا شو خور یاد کړ هغه هر سروان کړ نو چا تسرګې نشم چتولې اسی وای چې ګډون به نو مې خلک ګور بکنه ما ستل دي چې دې مان ګړه کې نو ته جنگ کې مې نه جنگ په دنیا کې جنگ کو کمزور سره کې جنگ کې خبره نه حل کی ما ستل چې شو نمازان سره ټول را قرآن نو پاګه ودرېدم قرآن می شروع کړ نو دې خلکو چپ کړي ځان مو کافر کوي قرآن وایي نو دې دې شو ګوتا لړل ما نو زور دې شو ګوتا لړل نو دلته په خیر نه پرې مې روز ما دې کی سره شاملات زه په خپل ځای ولاړم نا غما کدا کدا اخر دمه طيب مهرباني وکړه دا مېمانه ما په خوا دمه باري شیطان وارو کته دوی په سیړمې زبې ور کرب وکړ نو شیطان ټي وي به راوست نو سره د زمانه ور کرب وتلا د مان دی زمم ده نو زه چل کوم زب زه زه نه دې دې نو مې زه کړه کېدل په یو کور ته راځو او زه هغه کورو ته زمان بوتلا نو زه غل نه تم چې خدای وځو سو او درس مرواج دا یو قابل جرنیل دی بېمان او هغه ورته هیله کوي بخاری کې حدیث راځي ډېر زمانه ما وسوچ کو ځکه نه پیدم نبی علیہ السلام فرمایي چې دا دریاب به ځل سراس پین بربند کی یو سوال البحر ور دا د عراق دریاب چې کوم عراق نه راغلی امارات متحده او مخکې بایدل لري دا دریاب به ځل سراج پین بربند کی خبردار کلی دی نشي ورته مگر کستا ضروری حاجت یې تیرې گئی په موږ نه پوهیږو یاره دې څه مطلب دی کله چې خلک دوبای ته لاړ ادا مانو یې راړ او پار کول کې ټی وی لګیدل نو موږ په حدیث پوښو چې هو هوی دا خدا مطلب چې د دې دریاب نو سراج پین یعنی تل بارشي او دولت بډیر شي دغه دولت به خلک راړي او فسق وجور وته شروع کی دا غدا مطلب وو چا چې دوبای ته تللی نو دا کور د ټی نه خالی نه او دا کور د فسق وجور نه خالی نه دی نه پریته نه دا حدیث دا مطلب وو چې دې کېږي مورته ولاو ذلنهم اگمرا کون بدئی خامقا امک میدون بور کون خدای به تا ته بخنه کوي تو ګناه کې اجرم کې او ته ځان سره دا وای چې مونږ ولا امنینهم شیطان وعده کړی دا امیدونه ورکوم چې خیر دې وخت ډېر دې کله ني سباوتو بوخ کې کله ني بلوتو بوخ کې دا قضا فضا ولا امرنهم او انا مقوم دیتا نو بدل وکي دین د خدای خلق الله دین د الله خلق الله هغه پیدائش در بل عزت چې خدای کوم رنگ ورکړي مخلوق لرا خزل کوم رنگ ورکړي نو هغه خزل تو برنګ پیری سر به کټاو کی ځان نه بسړې جوړ کی لندر جان دا لنډای جان شو لنډای خره لنډای جان باندې سړی ګو دا مسل کټي دا یې سړی خپل ګیره بدل کی او سوډر خان بشي دا سوډر خان شي هغه ولنډای جان شي دا سوډر خان شي ای پر کار وکړه ځان یو شرمو نو پښتانه چې یو سره سره وي اذان خزه کې نه غته موږ اجرا وایي نه مرګ وایي سړی توپ نه وځي نو او شریعت کې سړی توپ نه وځي گواہی نه کوي یو سودار ناسو مې جو ماته ښا مې ولې نه دې په اوس په پیلم دې کوی چې دا ګناه نه مې ګناه مناسب دي نو پښتون سره فل یغیرن خلق الله شیطان با بدای او الله پیدائش بدلی رنگ الله چې راو بدلی او خلق الله دین الله آزو چوی شیطان دوست او بنی دخل شیطان را دوست هر څه کې مبدلول کوي دا اوساس جون به تبا کوي یایدون وعده به کوي دې در شیطان امونی دونه ور کوي او وعده نه کوي شیطان مگر دوکه وعده به کوي ګیر لری کا چې زلمه ښکارې ګیر لر کا چې خلک ته تخښتا وي وار کې د طالبو یو خدای کو نشو یو سره ورپسې ګرځیدل هغه کوم دی نه نه هغه را باندې سبوج کیدا سوچ غواړي ځکه دا پردني بار ګرځي موږ طالبان موږ دا خبره اورې دي هغه فرض کې نه مړ کیږي نو ګیر درته ما غلار ګیره وخیره سورت نساء کې او جاری کړو دا احکام مونا قاسم رحمت الله علیه چې کله وادو کو باندې دارالعلوم دیوبند نو هغه خلک د لوی کوه نو هغه سره صندوق دک جامو راغی مولانا قاسم چې کور ته لاړ نو خو دې یو خبر درته مخې کوم زما ستا جون دنیا کې بچیږي نو که چرستا عقیده او عمل بل شانتی زما بل شانتی نو زموږ گزاره نه کیږي نو تا ته دا هم چې کته خپل عقیده او عمل مطابق د قران او سنت کې نو زما ستا جون ته دی شي او که چېرې دا څنګه کې نو ما تعالی الله سره راوړې ساده دی ورته قلم نه کا وی بالکل وخا سنت طریقہ دا چې سره نه دا تلاشي د درکات موږ کې نه کړ ناور درکات موږ نه پاسه درکات یو کړ وی بیا داون چې سنت طریقه داري یو سره درې جوړي جامې ساتلې چې زیات نشي ساتلې او تا در غوډې جوړي دي او دا خلاف د سنت دي نو ته درې جوړي یو اغوستې درې نورې پسند کا انورې خیراتی کا نه ښه نا پاس رسول الله کې پرانستل درې جوړي ترل کې انورې سنت کې بند کړي دا علوم دیوبند وړي کې غوندي جماعت مسجد چتاوت ورته زه چې کله طالب وم نو جمعات په خپل حالو اوس هغه قرآن شوی بل شان نه باد شوی مسجد چته ورته وي یو ګمبت او وړي کې جمعات دا مدرسه پاره جمعات یو وخت زمون د دې دسګار په نیمه وو نو دا مدرسه پاره کې په ادمانه کې او دا غي محتمم په وخت کې چې کوم او شیخ الحدیثو نو مولانا د شپې صندوق په سر کې هو تنبه واله وسې یو چنده مې راوړی دا ودا جامې دي خرڅه کا ادا منسي چنده دا ا جامې خرڅه شي او پاګه د دارالعلوم دیوبند دا کوم ځای کې ده اندې سودا وشو هغه دا چې ته سره دې ځای ادا ډنډ ور سره مطابق د سنت معاشره مطابق د سنت سره آسان ژوند دی نه به کې تکلف دی نه به کې غمشته خلکو تکلفات شروع کړ په دې تکلفات کې تباہ او برباد شو دا ځان تر حساب ونکړ چیرې دا تکلفات مونږ کو ا دا غوېمې کو موږ بوشي نو تر غاړه بوشي وای کوه خلق په دې مصیبت راغله دا نو چې هر ځای کې تکلیف دا یې تکلف په ټول کې ابو داود دیم جلد یو سل یو یا صفه بخاری دې سو تلس مستدرک ته حاکم سلورم جلد یو سل سلور دا یې مدخل دیم جلد 290 مسند امام ابو حنیفه دیم جلد 301 جامع صغیر یو سل 83 په دې ټول کې لري تکلف حرام دی الدين يسر بخاري کې راځي دا یې نسائی دیم جلد یو سره ته پنځوسا الدين يسر آسان کار بچي تنګول بنکي او خلکو تکلفات جوړ کړی دي یعنی هر شي کې تکلف هر شي مصیبت والذین آمنوا نو کسان چې مان لرل په دې احکامو شراکم دي سورې کې شو وعمل الصالحات انفاق دیو کو نیکی وکړه دا قانون جاری کړ چې زمون جن مطابق سنت وي سین د پار د جلتای او د پار تاکید مخکې عقیده سم شوی او سه معاشره سم کړه نو دا سین په مخکې ځدن راځه سین دل داخل کړ سنت کوم ضرب بوزم دی دا جنت تا چې عقیده سم او عمل سم نو یې ساری بمناړو اچھا چې عمل کو دني کو نه کنه یو کو خدا او شرط دا چې ایمان پکې وره هو مومن جمله حالیه شرط ده دا نه چې بابا دې را مدد کوي نو زردس کوي معاشره خکړه را لیکن ایمان پکې نشته دیو جن ایمان شرط را باب د اعمالو د اسلام معاشري شروع نو ایمان ګورشت اسنه چې ایمان پرې دی لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا بخاری کی راضی کما دوست نیو رے نما ابو بکر دوست نیو رے لیکن دوست اپنے نشن دا مانا نہ سریا خلیل ویلی شی آ چاہتا چاہتا تا خاص خبر کے آ خبر پر چاہتا نکے دا حدیث مطلب دا رے کما پا احکام و اسلام کی یو سری تا خاص خبر کولین ابو بکر تا بمی کرے وا خود دا اسلام احکام طول خلق تا خائن تتمه دا په ما سبقه تفریح ما سبا احکام کې شو اټول کې اهم حکم د خودو تپوس کوي تا نه په بار د خودو کې چې مون خود لا سور کو قل الله یفتیکم فین وتوایا الله بارس فتور کوي تا ته په دې بار کې تا نه تپوس کوي چې معاشره اصلاح او تا بیان کړه کوستانه مون د خود تپوس کوي ولسته شو تاسو باندې قران کې عبارت ایمانانو خود اوی کې چنور کوی غیتا هغه چې مقرر دی لرا او مين کوی چې په نکاح واخلې دی مان دد داده یو سړی مرشه دا غلور پاتې شو نو دا غلور لور خونی مال کې زی نشته نو رو وای چې څنګه دې نیم ورکم کني مې ورکم نو دا تختی او سمینه کې چې دې سره نکاح کوم د سرور میرا یا زوی په نکاح واخلم او خطر کوي الله په بار د کمزور کې د بچونه ان تکوم داري جواب دی فتو در کوي چوری گئی یتیمانانو ته په انصاف هغه یتیم جنې را استاد تر پاتې شوی دا اته چې دله خو نیمال کې نیم نور کوم نو الله فتوا ورکړي چې هغه اصلاح ولټو چې راي کوم سوزي قاعده مطلب سر کتا خوغه نکاح ور سره وکا نو خزم ستا شو او غم ستا شو او کستا خوغه ني نو خپل مال ورکړي چې لږ څه معنا ده تپوس کوي تاسو نه په بار د خود کې وای الله فتوا ورکړي په بار دا شي چې تاسو سره ستې شي قران کې خدای په قران کې کوم ستې شي په هغه فتوا الله درکړي افتو دادا آغا چه ورکی مال تفعلو ازدکو که چه کار بستا دائی چه اغیل با مال ورکی اما تفعلو اچو کئی نیچی ما تفعلو اغا چه ورکی یعنی سمال دیتا نو اللہ قریبانی دے پوا اکه یو خدای یریږي د خپل خان نه د سرکشای یا د مخړولو نشوز سرکشي یا د نفقه نه ورته یو خدای را داغه دا خیال راځي چې خان بل خدای وکړه او دغه سرکشي به کوي مال والو راځي نه انو زمار جوړې جامې تاسو کې یا معنا مغواړی نشته ګنا په دوار باندې سلو کی په من خپل کې سلا اصل غره دا سلو کی چې ورته وي چې خلا دا کور راته پیدا نور ما ته کته نو ګوري موږ راخل دي خو زما بچی دا کور راته پیدا دا راته پیدا دا سلو کی نجایز ده حادثی دی نفس بغل بغل دے پریدینا سره خوای کی چې سپری دی کنه صحت پرې دی او نفس یې سپری دی نه هغه یې چې ټول زور پرې نه حاضر شوه ته نفس ته بغل په پرې خدو کې مطلب دا سره او بیا نه کیږي چې مال سپری دی صحت پرې دی کنه وین تو سینو اګه خو کوي تاسو یعنی حق ته نه نخلی اذان ذاته ظلم نه الله پاجبانی چې کوئی خبردار دی اتوان لري چې انصاف وکړي په منځ خودو کې چې بل خلک یو کا نو انسان توان نشته اگر چې کوشش کوئی کوشش ولو حرستم اگر چې ته دا کوشش کوم چې زب انصاف کوم نو تاسو ځکه سره پلاس په حدیث کې راځي نبی اسلام بی بیان الله برابر شي ورکو او دعا به سره چې الله ما زړه په محبت منی شي لا شرط باندې کوم ځکه د زړه محبت اختیاري نه دی خامخا یو سره یو خزه سره زیاتی نو کته انصاف نشي کولای په منځ د خزه کې اگر چې ډیر کوشش کې فلا تمیلو نو ما وای پلا سبانه پورا وختل د لاس او کار پورا کو د زړه مینا په پورا نه کولای فلا تمیلو نو ما وای پلا سو چې ویل پاور کې بل څه ور کې یوې لچیټور کې بل مری هم ور کې خدای له مو خدای نه قول کې سي له عمر کې چې گزاره نه کیږي نو معاشره مو خرابوي په زما سره گزاره نه کیږي آزاد دی او دی الله فرا حکمت والا لله دعوت دې من سره چونکه احکام شروع دي نو خاص الله را تابعدار دي براو کتا اتا کې حکم کړم علما ته په خاصه سنا اتا سم کو اوتل کتاب من قبلکم وقانی هغه خلکو چې کتاب ورکړي شو هغه ته مې عطا سموا چې ویریږي د الله نه ځان بچ کې د عدوان او د ظلم نه دا تقوا دې کې لري لري ده دې صورت کې بچ کې ځان د ظلم او عدوان نه معاشره سم کا اګه کوبر کوي کوبر ستر انکار کوي د استاد معاشره نو الله تعالی دا اسمانونو کې والا اده الله غني یعنی مخلوقات لا خیرات او صدقات ورکوم دانه چې مخلوقات محرومه پیدم یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد پیدا سمات سورۃ فاتر التم دادا غزاری خلق محتاج الله دې غنی دادرانی چې تعریف شعر مخلوقات لري خپل کوي دا دولت ذکر اړي دا دوام نو دا دې ته داخله کړه دا دې لپاره چې ستاسو هم لکی چې ګره بغیر د الله نه بل څوک ذمہ دار دی دا رنګي صورت بنی اسرائیل کې آیت سره رسم اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا التم بیراوی دا قل لا قل عملنا ما او خاص تنن کافی منشی تاجت نشته سره باندې خپلولي په بل تاواز کې کې هغه په دې پوه نشم په دې عمل نه متن خپوي آل دې دې راوړل ستا بل چا ته جت نشي چې راشه وګور دې چې دا لیکلي دې سم مطلب دی او دې څه جواب دی آل دې دې راوړل تخصیص کې نفي د معادا کوي بعض مفسرین نه کوشي اناغي پیدا حرف زائد دی فرا وینا دا غلطه خبره ده دا فرا معنی القرآن ما ذکر کړو چې هغه په دې فن کې بهترین تفسیر دی د فرا یا ابن زیاد اللغوی دا ټول یو زمانه خلق دی سالب مبرد فرا مازانی دا ټول یو زمانه خلق دی کافی دی په الله سره ذمہ دار سمنا لین دین کوا خو اعتماد مکو په خاون باندې اعتماد مکو په خدا باندې هغه کافر سره چې رواداری کوي حقوق د مخلوقات ور کوي هغه کافر دی لیکن هغه کې رواداری شته هغه له ترقی ور کوي ولا انصر الدولت الظالمه المسلمه او نه کوي امداد دا مسلمان دولت چې حقوق د خلکو خوري چې هغه رواداری نه چې توحید مسله بیان کړو کوټه کوټه ته وګورئ التزامی خط بیتے نواغستا نو پلو کا زمانہ کیا کہ بعد دیگرے دیوال لے راخلاص کرو امان اللہ راخلاص کرو زہر شاہ راخلاص کرو ناظر تباہ کرو داود ختم کرو پلو کا زمانہ کیا ذکر آگئی کہ انصاف نو دانو چې اوسره دین بیانې تاسو ته کوم ونی سی وې بو دی وې کوټه کوټه ته واجی چې ځان می کتونه ته واخلې ان الله لا ينصر الدوله الظالمه المسلمه ما په خوان وې چې دا سو تنتن نشي پدري دي دا د خدای وعده ده چې دور ظلم او ځواني په عمل کې چې هغه حق پرس نه پیری هغه حق پرس تبا کوي نه غي ژوندۍ نشي پاتې دي او دا غي تبای چې حق سر ته مولت ور کوي لیکن چې د حق پرز را زارای نو هغه ته پیدا کوي تا دلې صاحب دلې نارد بدل ہے قوم را خدا رسوان کر تا دلې صاحب دلې نارد بدل اس قوم نه رسوا کړي سو پر کې حق پرز نه خفه کړي کم قومونه چې حق پرز خفه کړو او حق پرز ورته خیری کړی دي دیو جن عاد او سمود ټول تباشي دي حضرت ابراهيم ورته ورغول خو چې کله ژوندې پاره شنه نمرود ته ماتو وخته او سرور سوا غوا نمرود بیا دخواه پنو ملالی کرده حضرت ابراهیمی زمان عرب نرزا کی پده دیو جنا قوم ابراهیم متواشه جاگئی تیروس معافی غوته و ابراهیم ازاد پر پده او غدا پل ملک د عراق نه شام ته ویلار په بیان کې بیا چې ابراهیم ته تقریر کو نو هغه به تفصیل لیکن چې حق پرس ازار کی کندل کی دیو جنا د ابراهيم عليه السلام په واقع کې د قوم کندل نه راځي دا وی وی سوي ظالم ورته وی نو فور ځان ته ظالمان وي چې نه ظالمان نه دي سورۃ انبیاء کې راځي انور قومونو خپل صدر کړو هیڅ قوم یې را خدا رسوان کړ تاجلې صاحب دې نه رات بدل کمل کې چې حق پرست ازار شي نو خلق باندې عذاب راځي دا د الله کار دی او شرک مهلت ورکړي سمدا شرک ګوري لیکن دې باره کې نه ورکړي چې قوم دې حد ورسیږي ایو الناس اے خلقو تر دا چې خدای نو بووي تاسو اے خلقو عربینو ادا عمل په الله باندې احسان بیانون کی شهید دین د الله د خوای دین شهدا لله بیانون کی شهید دین د الله اگر چې دا بیان پتا باندې ما وایي غلطي کړې ده اگر چې بیان د الله پتا لګي بدلږي وای ما غلطي کړی دا واول والدین اگر چې دا بیان ستا په مور پلاری زما پلار دې رچی دي انا کار کار کوي بابا ولې بدعت کې اول بابا شرک کې یو دې بی ادبی هغه ناجایز ده ته مشرکی ته بدعتي دا بے نبی الفاظ دی ایو بیان دا اللہ دینے بابا جی دا کار کے تکے دا براعت کی ذکر پتاو بابا جی نشتے او بابا جی تا چا دوکا کرے چه پزور ہے نہیں جی کتاب البداع و انا کے انا کے ذکر پیری ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ را رہے وهذه لوانی لم تکسر دا جامع مون په صحبت تعذر کې اوخته او سری لا جامع مې نه لري شي او کوم لوګي کې مون پکې ډوړا حضرت را پړلې دا نورې مات شي یعنی مطلب دا ہے حضرت سره لقد جئتم ببدعه ظلما زمانہ د پیغمبر نږدې ده هغه لوګي کې مون پکې ډوړا پاره هغه لوګي نری مات شي لا چې په هيئت جار باندې لیکو تاسو ټول غیرت پیدا کړ او فقتم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم اتاسو د محمد الله د اصحابو نه مخکې شوي اصحاب بتاو ذکر نه لري اتاسو د اصحاب د محمد نه مخکې شوي بیا جولای کې کانی هغه راوخل او چې هغه راوخل نو وشته خلک په کاني وشته وشته وشته حتا اخرجو من المسجد ټول جمعه ته شړ نن بهر شروع شي وای لا پتا راو کې دا هین وای ادا شوند غردی او هین وای خلکو د دې لحاظ نه ساتلې چې د محمد الله صلی الله علیه وسلم طریقه په ذکر کې څنګه وا کم ځای کې چې پتاو دي نو پتاو کا چې کم ځای رو دي نو رو کا نو خلک هر ځای له پیغمبر روان کړ مدخل ابن الحاج سبا پیزه پنځوس پنځه شپېته اوس شپېته څلور اتیا یو سلوال جلد اول په دې کې ذکر کوي چې ذکر جاری بدعت دی او جواب کړی سبا یو کم نه کې د اړه چې خلک کوي جایز دی شامی دیم جل اول جل سبا وسو عطا یا کې ذکر جاری بدعت دی فتنه تم مسائل پنځنوي ذکر جاری بدعت دی فتاوا رشیدیہ 214 ذکر جاری بدعت دی فتاوا قاضی خان جل اول سبا یو نوی بدعت دی فتح المنعم سبا یو سل یو یا بدعت دی مستدرک حاکم یجل اول صفحه 208 په دې کې ذکر کړی دی النار فی قبر من جهر بالذکر هغه سره چې هغه ذکر پتا وکړو نو هغه په قبر کې الله اور واچو مقاصد الحسنه آتش په ته ذکر جاری بدعت ده دا یې مقاصد الحسنه کې رفع صوت به ذکر فطرای بدعت دا بدعت که ګڼ کسان کینی او الله یاد نجایز دی حلقه ته ثواب نه وي حلقه د امور د بدعات نه ګرځي لکه موږ په صفونو ناشي دې ته حسن ترتیب وایي اسباب د تذکیر وایي بعض خلک نه پیږي نو دا حلقه چې کوي اختم چې کوي یاد مقرر کړي دا تقرر د پاره د ثواب ني یعنی دور ظلم الله یادوي لکه استاد شاګرد ته وایي چې لکه الا بدی چې لږ له سبق تیر کی نو دا بدعت نه دي دا لږ ګل د پخوالي لپاره وایي نه د ثواب لپاره چې تعداد کې ثواب نه نو هغه بدعت نه ګرځي اچھا تعداد کې صرف تاکید دي لکه استاد شاګرد ته وایي چې شل زره وایا الا بدی دا رنګه بال صوفیا دا الله ذکر کوي یو لږ زره وایي دا رنګه درود بوای دیر زره نه دا تعداد کې ثواب نه غړي مطلب یې دور زله به هم خوایي نه دا بدعت نه دي بعض خلک په دې مسله نه پوي وای دا ختمونه چې کوي بدعت نو ارته ګډوډ شي د قامت لو کاروم دی یو د تحدید ثوابن هغه بدعت ګرځي ایو تحدید دې د پار تاکید هغه بدعت ګرځي نو خلقو دا الله دین پہ خود داوی زما استاد دے داوی زمانی کرے ایمان والا شریک لت پتوحید ابیانم کی جہید اللہ دی کتاب اگر چرا بیان خلاف حصہ ادب پلارانو ادب پلوانو ای یکن غنین دو معنی کم پکرارا کچری دا بیان چی پچا کے ای یکن المشہود علیہ او کده غنی و به ضمیر داجی غنی تکون کده غنی اتوائے دے شرمیگی نو اللہ لائق لے پدے غنی سرستانا چه خدای وی شرمونو تے ایدہ ولی کے معنی دا شوا دا یہ فقیرن معنی ایکن فقیرن کچری چرا بیان پچا کے محتاج بھی اتوائے دے ردکم نو خلق و بیاس اور کئی نا کده داوام چرا بے دیتی دے نو خلق بیاس خیرات نور کئی نو الله زی فقیم نه تا تنیز دے دے ته پیرام کې الله لحاظ کا او بل معنا کده فقیر وی اتوای دې بنا چار پادشي نو الله پر فقیر تان نه دے دے الله دې فقیر ته تان نه دے مهربان دې په ولو علی انفسکم او الوالدین اگر جدا بیان پتا سی امون اپلا رخلوانو یکون غنین و فقیرن کیوی دغه سره چې ته دا غرض کې بیان پکې غنی یا فقیر نو الله اولادهما اولادک منهما الله نږدې ده تاسو دوارونه او بلا مانا کوي غني او فقير نو الله په دې میرا باندې تانا چې خدای ورته اولاد ما خدای په دې باندې خرام ولري تانا چې خدای ورته وي نو متابدار کېږي د خپل خواهش چې انت عاجزو چې تو ګرځي بیان دا ستا خواهش ته خدای وي را دی وکړه اته یاره مشر دې لوی دې فلا فلا تتبولاوا متابدار کېږي د خواهش ان تعدلو چې اورید بیان حق سن با سر کې د پنجاب علما د سره جمع شو به مون جماعت اشاعت توحید و سنت جوړو مې نه زه پکې نه جمی شپا تیرا شوا میں زب چلے میں بولے میں سنت لفظ ڈر گران دے جانے چلے گی شاہ اسماعیل قتل کرے زدہ عمل کن وې دا قتل نه لري ما قتل نه لريګم خبر ولا نیمګړی پاتې دا نه چلیږي په دې مشپا وې تولنه کې ما حتا اساسون الموس کم من الله پتا سم اعتماد نشته قرآن میز کې کې خود پوسټل جو دي دې کا څه پکې ملي سره میز کې کې خود وی خره قسم کو ما په دې خبرو یو دې باندې به حل فري چې فتوا شو مولانا سے ورستور اغلو چې دایره د اسقاط شته شومشته دعا سنتو نه پسته ما یو خط رجسټری ولیکه زما خط انتظار کې اوسه دی چې ته زما استاد دی قابل د عزت او احترام دی استاد قول او فعل دین ته حجت نه دی تا دا فتوا کړې ما ته دې دې لوخه او کین د استاد قرآن وای رد وکړه پنده ته زلم زمونږ اجلاس ما دا د مولانا فتوا را تاسو ته بایکاټ کی یو اور کول تحقیق مونږه اته کسه موټر کې کینا چې ورالي وګن کې مولانا وې یرا لوګو نیوارو کا یو کال دا چې زموږ هم بیا راځو کنه مې کده مخ کې مرشو اما دا به راځي دیو کنه دي دا ټول ناس لري چې مې دي کنه دي ټول وی دي مې دیو له وی کنه دي واپس لړو زموږ اجلاسو ما خدا اوس بایکاټ وکړو محترمانو زموږ چندې باندې هغه مولدان نه چندې نه راکې موږ نشو کولای ما تاسو قسم کړی دا دا یو کفاره ورکو ما ما له خدا چل نه ته ځګر نه شامل یم کنه تاسو په ایمان ما ته معلومه ما دا ایمان نه تاسو دا ټول اجلاس ناشته شاه صاحب نه ته الله شاه زو استعمال کړی زوتی کوم بای کار قای صاحب زوتی کوم میدانو نور غلی شو زوتی نه بیل شو ابل کار زه غوښتم ما ته ما معاملہ تاسو قسم کړل تاسو زبنن قسم وکړی سبا بیا تاسو کوي ما مګي یو شو اتفاق او اتحاد کوم نشي کولای مې اتفاق اتحاد بالا کوئی چې تاسو قسم په دې وخی چې خپل مګری بد بنوي وي دین د خپل ملګری غم خالي به مې کوي چې رسیدې شي دا نه چې دې نه ته ګلګیت ته ځه نه چې رسیدې شي نو سستی باندې کې خپل ملګری غم خالي به کوي دریم چې هم سړی زموږ د جماعت نه وته یا ګلګیت کې یا په کراچۍ کې یا په کوټه کې چې جماعت اوخ نو په دې به قسم خوري چې هغه سره باندې کیږي بیا رجسټر شته زما مرګور ټول دسخط وکړ بقاله مې خور دا اوسه ما چلې دې مې چې کېدا چې کم کسان زموږ جماعت نه وتی نو هغه سره ناس شپه هغه سره کوله ما اجازه سره ته ما ته مرګور وړي مې بیمانی د پنجابانو لاندې قسم وکړل تاسو تاسو مې دا کار وکړ تاسو کې سیمان دی دا پلانې مولا دی دا پلانې دا دی هغه پنجابیان خو یې سکے پنځیش کال پس ما خپل غدار ومنل چې خپل غدار دی بې ایمانه دا جمعه چلیږي د راګای باندې کې او د لاله ترکان دی د کوهستان حزب الله کې شامل شو جماعت اصول یو کو جو سم یې سورا وخته ما ولې سین جیره زمته پکې را لې ما وشاره زموږ اصول فلانی ملا خلاف وکړه ته اجازه ساواړه اذن نه پاسه راوخو ته اما ورته نه یوازې بغل ورکو دا فلانی ملا چې خلاف کړی سر اصول نه به موږ کوی کنه غلې شه مې فلانی موږ کوی کنه زه یو لور کوم تاسو نه تاسو ټول ګندونه یې ما ته ورته چا دا ته سلام وايي چې دی واځم نو مې کوم نعمت رسول الله وسو بکی جرمنی خبره ویلی مسلمان شم تاسو کې وطن ما ته وکړي چې هغه خپل پیغمبر تابع دي سم کلک دی او ارجا ځان له سوره او صلاح جوړ کړی دا کله حزب می مال دی خلیکم مطلب د آیات داو چې ته نبی مکوا د الله دین پورا بیان کا که غنی د غنا پرواله مکو او که فقیری نو د فقر پرواله مکو او کتاب چرا لګلو په پیغمبر کتاب چرا لګل شو په خوا آجا چې کفر کو د الله په کتاب انکار له فرشتو دی کتابونو کو او د انبیا پر اخر نو گمراه شي گمراه لوي هغه څلور مقاصد یو ایمان بالله امین بالله ادم ایمان بالکتاب والکتاب الذي نزل ادم پیغمبر ورسولی ادریم ایمان بالآخرت اغا سلور وعای دل تراجم اکرد یقینا کسان چی ایمان لارد دا دو آیتون قبارد مومنان کی ذکر شی موقع دا مومنان و پزجر کے دری دو دا پانچ شو ان اللذین آمن دینا بیان دا منافقین شروع شو ادم منافقین بیان کئی پلی ولس پارس آیتون کی دا ولې ته چوری یس الک اهل کتاب ترغه پوری دا باب د منافقین دی نو دا ولې ته چونه په بار د منافقین شي مخکې د منافقینو شپږ ولې ته شپږ شو شو دروش نو په صورت کې دروش آیتونه تقریف او زجر منافقینو ته او پنځه آیتونه کې مؤمنان ته یقینا کسان چې ایمان لرل او بیا کفر وکړ بیا ایمان لري بیا کفر کوي سال مسلمان او ماقام کافر بیا ذاتی کې کفر نه چلن دی الله لم یکن د پال د استمرار دی لم چې په مضارع داخل شي نو استمراری معنا فائدہ کوي دانه چې لم تقرب المضارع ماضی منفیا هغه مفرد واقع ده لم یک دانه چې په خدای نه وکړای نه بخي دیتا اداله وی چې کلام منظور چې راشي نو معنا استمرار غیر فی جنته او جا کوم صرافی لم تقلب المضارع ماضی منفی نو هغه مفرد چرنه دی الله چې بغنو کې دیتا انو پردا دې تر وخی بزیر اور کا منافقین تا چې دې له عذاب دناک او کسان دي چې نسی کافران دوستان دې مومنان کافر سره لین دین تعلق رب نه کوي او ته د مرتبه که خدای دې مخورس کوي جتای نو خدای دې کوي او که خدای دې مالدار کوي نو خدای دې مالدار کوي او تاکید علی ګره په تاسو باندې الله قرآن کې دا خبره چې کله واوري تاسو چې دایتونه د الله پاره سره کوم کولی شي تاسو خدای ویلي دي قرآن کې چې کله تاسو واوري دی او جماعت چې هغه کفر کوي د الله سره اټول کوي په سره نو الله نازل کړی دي فلا تقدو وقد نزل عليكم في الكتاب لا تقدو معهم خدای تاسو باندې په کتاب کې دا حکم را لګلې ده چې اوځای کې د الله یادونو پورې کفر کیږي ټوکر کیږي انکار کیږي متوال تنه کیږي نو دا منافق التکینی چیرې دا جماعت د موحدین وکړ تاسو نشي اپو دې مجاهدین وکړه عذاب راځي نو کچروی تاسو له غرابا د الله نه نوای منافقان مونږ تاسو رنو الم نکم معکم مونږ تاسو یو یو ته مجاهدین فتو کی نو دوی مونږ تاسو په یو یو اکچری کافرانو درخه نوای دې کافرانو ته مونږ نه بچولې تاسو استحواذ بچول حفاظت موږ ورن ایست او توغو ګره موږ تاسو بچولې موږ دا تبالوي چې پلانې براشي پلانې براشي علم نستحوذ علیکم موږ ستاسو لپاره حمیت کو استحواذ حمیت بچول موږ تاسو بچولې اب بچولې موږ مومنان الله فیصله وکړي تر منځ قیامت کې او نه ګرځي الله کافر را پمنانو باندې حجت کافر سبیل منی دلیل حجت دانه چې غلبه په نړۍ دنیا چر خدای کافر له دلیل نه ورته د مؤمن په مقابله کې معنی دا حجت مؤمن څخه دلیل مؤمن څخه چر به کافر څخه دلیل نه اچھلے بہنو گر دی اللہ کافر اور آپ امینان وانی ہو جاتا چلے بدلیل کافر لور نکی یقینا منافقان تگی کئی دا اللہ سرا اور اللہ سزا دا تگی بور کی دی لرا لفظ یو دا ذکر شیو مانی ابل رہے کے بلا مانی پتر خیر استخزام اکلا چودی گی دا منافقان دا دن کار تانو دی گی سوستا سرات مارا دن کار منافق تا چوائی دا دن کار دے کدے ورطا ہوئے دکلاوه کئی خلقو تا انہی دی اللہ را مگر لگ پخلے مزبت دی پمنزے کے نمو منانو سردین کافر سرا عربی دورا فسیح عجب ادا چې کله حروف د دې متردد شي نو معنا کې متردد راځي زب زبا متردد شي دب دبا تردد شي مزبذب حروف دي عدل بدل متردد دي دا یې عمل متردد دي نکلک کافرو سره دی نو مینانو سره اګمرا شوی دی آسو چې ګمرا کی الله غلرا نو می غللار ایمان والا منی سي کافران دوستان دې مؤمنان نه و مؤمنانو اولې کافر سره تعلق ساتي غواړي چې وګورځي الله را پزان باندې حجت سرګان چې ته کافر سره کېږي نو ظاهر دلیل چې ته بیمانه لاندې تپه کې د پاره د ذلت د پاره د زیات عذاب جانم ګټور زیات دی ځکه دوزخي بدانو چې نه زیات عذاب شي کله چې جانم تپیږي نه هغه وایي چې زما عذاب زیات دی نو جانم ټول زیات دی خود منافق عذاب چې ذلت سره دی زیاتم دی او ذلت سره دی او ونموی دی لرات یقینا منافقان په تقیقه تکي دی دورنا او ونموی دی لرندا دی الله مگر دغه سوال منافق ده مکه دا ذکر شوی یو ځای توبه د مولا دیم ځای کې توبه د امی دیم ځای کې توبه د منافق مگر هغه کسان چې پری دی دا نه کار عمل تابو دا عمل نه کار په خود او بیا درسته کړه پر معاشره او اصله پر ایمان معاشره درسته کړه په سنت امن ګورې یو ګورې په قران او سنت خاص کړه دین د الله ګرځته نه کې مزدد نه پکې دا یې سنت او بدعت نه غړي خاص کړه دا کسان سره د مؤمنانو شو ازل چوي کې الله مؤمنانو ته یې لوی ما یحل الله کې دوه معنی دي یو معنا دا چې ما استفامیه ده ایفعلو اراده د پار استمرار ما فعله نه وي سکار له الله عذاب در کول تاسو لرا ینه نه وکي ان شکرتم وامنتم سکار له خدای چې عذاب در کوي ان شکرتم تاسو د الله تابعداري کړی شکر دغه معاشره چې ذکر شو په دې تاسو خوي دي فامنتم ایمان چې کې مخکې ذکر شو صورتونو کې ا دې صورت کې مقصود اصلاح د معاشره وي نه لږ چې کرته نه خراړ فامنتم حال لای چې تاسو ایمان راوړی ان شکرتم که خو غنی تاسو اصلاح د معاشره شکر پاوشي سره کی چې هغه ممدوح وي که تاسو دغه بیان د احکام خو ګر او حال در کی ایمان در سره نو سکار دې الله عذاب در کول ان سره خو عذاب در کی ایمان ادا شو ما استفامیه سکار دې الله عذاب در کول ان شکرتم که تاسو د دې احکام او شکریو ګر خو مګرل او دا منافس کړ په خپل کور کې ایمان هم راوړی او دې الله بدل کوونکې خبردار شاکر دلته بدلواله شو شاکر چې صفت ته بندشي نو معنی د خدای حمد وي او چې صفت ته خدای شي نو معنی بدل ورکو ایو ورکو ما ما استفایو معنا وکړه بیا کوم شکایت د الله عذاب در کول تاسو لرا ان شکرتم کتا زه خو غاڼه اپدې خو وي چې دا معاشرت کوم الله بیان کړل دا ډیره خبره او حال هم دای چې ایمان هم درکې نو سکار دې الله چې عذاب درکې دوی معنا د ما نشره معنا ځاشه ما فر الله عذاب نه درکې خدای تاسو عذاب لا یفعلوا ما نرا نه درکې خدای عذاب ان شکرتم که هو غنل تاسو دا کام دویم دا چې د ما قبر سره دې تعلق شو ما قبر باب د منافقین ذکر شو نو خدای وای منافق ک کنزل کوي دې پوښ نه جایز دي دا څه مناسبت دی یو خو د قران د آیات نه چې قران نه به کوي چې کنزل با نه کوي اخر د خپل قومي سپاره اخیری آیات یو دو آیات پاتې ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدم بغير علم آل تخوی کنزل بانے کے اگر تو خیر دے تو دیتے در بانے شنو کنزل کو ما د وقت دا معنا زمازین کې غلط راځي نو ما خپل معنا کوله نو طالبان ووي چې را چا کړی نو ما ورته الفاظ داسې نو بلایي یعنی هغه چته نحوی دا چته ورته ویلی وای نو مې قول محمد دا پلار نو مستنیرو محمد بن مستنیر نصیب وای دا قاعده وا چې کله هغه درس کو نو داغه پرېل با رومبه کتاب چا کې خود نو هغه باندې سبق چې دې بچا کې دا په پاسه نو هغه دیم نمبر دریم دریم نمبر سرورم سرورم نمبر نو د سار نه بعد دا په مېز دا شاګردان کتابونه کې خدل دا دله به جوړ شو سی به چې مطلب درس راغې نو به کتابونه داسې کړ نو غلان دې ټولو نه پد نه ټولو د پاتې شو نو چې په چا په کتاب وو نو غبراتله محمد بن مسریر چې دغه دا کار چې دا مطالعه کوله نو چې مطالعه فارغ شه لکه کتاب په زمانه کې لیکل بشه نو خلقو په قطر مشهور کو دا غول کتاب د معانی القرآن یو راوی کتاب د الرد علی الملحدین او بل اعراب القرآن دو سو چھ کے افاد تیارا فرا پخپل کتاب کے په معانی القرآن کے د قطب النحوی قول دې ذکر کړي دا غن نقل کړي نو قطب النحوی دا معنا نه لکړي دا معنا کې کومه ځکو ما چې مکورا نو قطب هغه معنا کړی اوس معنا سونه مراد کلمه دې شرک او درې حالت دي انسان چې کله دې موحد اونې شو او کافر راو پرځو نو چې په زور شو نو درې حالت دي یو حالت خدا دې چې دې را پرځو لري او د بلال غوندي چې وای احد احد یو الله رحمت دا د بلال مرتبه ده اذن حالت دار چې خپل پزړه کې توحید پټ کړی دی او شرک نه څرګندې دوه حالت دریم حالت دار چې هغه ورته کلمه شرک وایي دی وای نو دا درې حالت دي چې ایمان چا کیوي مؤمن چې کلا کفار راو پر دی او په دې باندې زور کوي چې خامخابه مشکې یو حالت خو دارې چې نیم موحدم ده ابو ذر غفاری ابلال دیم حالت دارې چې خپل پټک نه توحید وای نه شرک وای دریم حالت دارې چې په خپل وای نو کلمه شرک وو مې وای نه نو دا درې حالت قرآن ذکر کوي او صورت نحل کے آیت کے وصل نہ اللہ من اکرہا وقلبه مطمئن بالایمان نه الله معافي کوي هغه سړی ته چې کلمه یې شرک ویلا ها کلمه یې شرک ویلا په زور چاره په زور وقلبه مطمئن بالایمان الله هغه څنګه په ایمان من کفر بالله عطا باندې چې زور کړي قادر دی هغه گرفتار کی د آیات مطلب دا دی یعنی قرآن دا او ما قبل سره مناسبت ما قبل بعد د منافقین نو دا منافقین کلمات کفر وای او الله ته نه پسند معنی دا شو نو کې بعد د منافقین ذکر شو نو د منافقین رد شو چې و منافقه خدای ته کلمات کفر پسند نه دي او ته کلمات کفر وای نو مخکې مناسبت تمارکینو باب شروع پغې د شو او د آیت مطلب ترغیب توحید ته شو ایو قسم تجدید دا څه دي کومه معنا کې چې خدای کنزل پسند دي مگر کا سو ذاته کې ذاته کنزل وکړم تم وته کنزل وکړه دا څه معنا ده ما په خوانه کو قرطبي چې کنه مصر نه راغی ما مطالعه کړ نو کتب النبی دا معنا کړو او چیتی محمد بن المستنیر داغه تفسیر د معانی القرآن فرات نه نقل کړي بیا معنا کوم ندی پتن الله تا خلوزول په کلمې نه شرک دی وینا نه مگر آچا آسو چې ظلم پیو شو ناغا الله تا دشمن نه دی او دی الله اوریدن کې پوا په سرګندم کو پوغ د اکراه کې پوغ د زور کې چې چا در باندې زور کو را پرځولې چې وایې کلمې کو په ګرځول جن دي کسرګندوی کلمه د نیکای یعنی توحید یا پټوی توحید تو کې یا مخروی د کلمې شرک نه چې نو هم نو الله هغه کون کې تعالی را قدرت لرون کې چا چې در باندې زور کړو او الله کې احسان کی یقینا کسان چې کوفر کو په الله اپام بیا لکه منافقان اغواری جلتون کې پمنځ الله رسول کې انبیاء کې د الله پرويز دی د يهودو مؤمنان له بیان په پنځایتونو کې شو ما زجر منافقان له بیان په درې شایتونو کې شو مخکې شپږو ولسدا نظر شو يهود له بیان په یو شایتونو کې شو څنګه کې شو وكن تمر ام من جند ابلیس فرتقا بهر حال حتا صار ابلیس وكنت امرا من جند ابلیس فرتقا تر ابلیس د لخر یو سره یعنی شیطان مگر سره روان فرتقا نو تا ترقی وکړه حتا صار ابلیس من جند او شیطان سره په لخر تر شیطان مخکې لري منافق لیهود او شاګردو دې منافقت کې هغه محرم دی یهود نوم براله یهودیت نوم برشه دا دې شیطان ذکر راغله صورت کې احکام د اصلاح د معاشره دوه حصے و بین رعیت او بین رای و رعیت او صورت کې تفسیر لدریو فرقو د مؤمنانو زجر او ترغیب او پیزل کې منافقانو زجر او تخفیف په دریشتو کې او د یهودو زجر تخفیف په یوشتو کې دا د صورت مطلب لړ مطلب بیان کړي صورت صورت کې زجر د شرک ثلاثه ولرا ما دا قرآن نچور در تا بیان کا او دا کسا و کانی او دا متشابهات و بانی دلائل دا قرآن نا دا نسخو تا پیخو دا دا غیدا مانا دا ما دا قرآن مغزها برداشتے او اس تو خواه پیشی سجان داختے دا قرآن اصل نچور تعلق باللہ دے او سپیچی دی نو هغه قرآن کې چلول کوي نه مني دا آیات نه منو دا ما څه چې دا منسوخ شه هغه مې دې جګړو ته پرې کړل موږ هم وایو د صورت نه چور لن دا سور یو نیو سپاس پاره صورت یې نیو سپاره لیکن نه چور سور لن راو صورت کې احکام له اصلاح معاشره بین الرعی والرعیت وبین الرعیت او شپار سیو اتبل او صورت کې تفصیل د فرق ثلاثه پنځه آیتونه مؤمن لا درویش منافق لا یوش یهودی لا بس هغه دې صورت موږ دا خبره کې موږ ګور ته ترم ډېر په خوا یو خانو داغه ملموم زه شیر را خانو الله دې وبخي ما د شپې تقریر کو د سات د مليان طالبان راغلي او په جان راغلي ما تقریر یو ورځ به ختم کړ او یو ما تقریر ووت کول جمعې شپه د جمعې شپه ما دا چاوي مليانو به موږ ورېدلې چې ته ټول قران په یو غنټه کې وای ما یو ته تاسو کې راشي ما په جان راولې تاسو کې نه اول ما د قران لنډه سورہ سورہ راځي شروع کې سورہ بقره کې سلور مضمونه اول توحید په دې قسمه بیان د فرقو نعام اربعه اده بنی سیایلو درې پلیته په خطابات او بیا رسالت دغه د نو شوبو جهاد مومن لرا درې منزله لس صفات تمر امن سرور قوانین د کور اصلاح تل اته دې انصاف سورته کې دا سرور واړه دغه د شوبې درې منزله او خباست تهود مفصل انځل ما ته وی حافظ پېښوي ته ډېر تکړه مې دا حافظ دې ویننه نو حافظان دا رسره مې ته ما ته زر وای چې پلان دی کېږي د سورته قصص آیات راغې او هغه کې ذکر او ما كنت فقل لبست فيهم عمرا من قبله کوم راځي چې رسالت بیان راځي وما كنت ساويا فيهم لفظ راضي ودا قران کې شته اماسه کې او شعر دی فقالوا وتبكي بكل قبر رايته د قبر سوا بین اللوا فدکا دي کی امازه کې یو شعر دی دا شعر راغی مولانا په تفسیر کو ما ته خلک کوئی القبر چې وګورې تور ته جاری د وجه د هغه قبر نه چې ستا دوست پر یواو د کاذب کې دفن شوی دی